مساند عثمان رضی الله عنه کې طرق متعدده دي یو طریق مخکې ذکر شو چې هغه حمران ابن ابان مولا عثمان می عفان نقل کړي لیکن مخکې وګورئ د حمران تلامذو کې تلمیذ دی عطا بن یزید دا شو کنه پرونه سبق کې د حمران نقل کون کې څوک دی عطا بن یزید اوس دا دیم طریقه وبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا زاد بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان خدا عبد الرحمن بن وردان ضعیف دی دا خبریا ساتي عبد الرحمن بن وردان ضعیف دا عمران وای چې ماولی د عثمان بن عفان رضی الله عنه چاوزه چې کولو خو د عثمان د عمران نه نقل کون کې مخ کې بلو ان عطا بن یزید اوس عمران نه نقل کون کې شاګرد ابو سلمہ بن عبد الرحمن پس دوار کې فرق خیال کوئی فذکرن نحوه دا ذکر واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم هو ضمیر مستتر دی د د ابو سلمہ تراجه دی فذکر ذکر کړه دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نحوه کې ضمیر دا د دې عطا تراجه ده نو ذکر کړه دی ابو سلمہ نحوه د عطا پشان خبر پوه شوې کنه ها یو پنځه ځایونه کې فرق شو هغه ذکر کړو برا دریم ثم غسل رجلیه ثلاثنا یشمان رضی الله عنه دواړه خپې وینځلې درې ځله دا مجملا ذکر کړي عطا چې ذکر کړو ما یو خپې وینځلا درې ځله بیا بل خپې وینځلا درې ځله هلته مفصل عدل ته مجمل مثل هذا ویلو کنه عدل تدون هذا کفاو سلور فرق شو اول ته یو بل هم ویلو مزنه بعد دا دس نه بعد بیا دور کا ته مزو کړو او د خپل مز کې خیالات قصدن را نه وسید نو دلته ولا مستر امر صلا نه ابو سلمہ او د عطا په دې خپل استاد حمران نه نقل کول کې څو فرق شو پنځه او سعد عثمان رضی الله عنه مسندات کې د طرق ذکر شو درې درې طریقې د عثمان رضی الله عنه شاګرد بدل شوی مخکې د شاګرد شاګرد بدل شو اوس د عبد د عثمان رضی الله عنه تلمیذ بدل شو ګوره سئل عن ابن ملیکا عن الوضو مخکې د عثمان رضی الله عنه نقل کون چې څوک حمران اوس حمران نه د ابن ابي ملیکا عن الوضو عثمان رضی الله عنه شاګرد بدل شو مخکې د حمران شاګرد بدل شو اوس په خپل د عثمان رضی الله عنه شاګرد بدل شو نه ابن ابي ملکه نه تاسو شو په بار د اودس کې نه ابي ملکه وی رايت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء عثمان رضی الله عنه نه تاسو شو د اودس عثمان رضی الله عنه په طرق کې دلته اوزنه راغې مخ کې اوزنه نو راغله خبر پوه شوې کنه بس کوم معلومه ده چې چا نقل کړو نه ته اختصار کړي اوس تفصیل داغه د مسل راسو مشته او مسل اوزنین هم مشته اسحاق بن راهوی رحمت الله علیه په قول باندې مسح دا لیکن چې دا مخ سره ویندي نو ما اقبل مسح دی او بیا چې کله سر وینځي نو ما بر مسح دی وظیفه د غوګونو مسح دا لیکن یو مسح چې دا د مخ وینځلو په وخت کې مسح دا مخکې طرف او بیا د بیا د سر مسه وکړم بیا شا طرف باندې مسه اسحاق بن راوی وی وظیفه د غوږ مسه ده لیکن یو مسه په غسل د وجهې په وخت کې ده او بل مسه چې شا طرف د غسل د د مسه دراس په وخت کې ده دا مسله کو د اسحاق بن راوی او د شعبی وغیرہ مسلکو دا د مخ غسل سره د دې غوږ مخ کې طرف غسل پکار دی او د سر مس سره به شا طرف ته مس پکار دی نو چې بیا غسل وظیفه شو لیکن دا ما اربعو په قول باندې مسح مؤذن کې دا وظیفه د غوګونو مسح دا غسل نشته دا یو مسله شو دویم مسح الاذن سنن نه دا که مسح الاذن واجبات نه دا دائمه ثلاثه په نسبانه مسح الاذن من السنن او امام احمد رحمت الله علیه په قول باندې مسح الاذن واجبات نه دا, دا واجب دی درېمه مسله مسح الاذن غسل اطلاق په مسه باندې کیږي اذمه اطلاق په غسل باندې کیږي ثم غسل رجلي بیا خپل وینځل ثم قال اين استائلون عن الوضوء د سوق هغه تاسو کوم کې دا اوس بهر کې هاکذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا عثمان رضی الله عنه د شکر دغه جمال دلې چې نبی اسلام او د شکر قال ابو داود امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای ګوره صحیح احادیث د عثمان رضی الله عنه څومره تراغلي دي مسرات کې توحید ده او یو دو روایتونی کې مسو راشی تراغلی دا تسلیل دا لیکن یو کې دی روایت کې دا د عبد الرحمن د عثمان بن عبد ابن وردان عبد الرحمن او دیم روایت کې بل راوی دی ضعیف یعنی ټول طرق کې په دو روایتونو کې مسرات ثلاثن انور کې مسرات یو توحید د مسرات فقط نو قال ابو داود احادیث اسمان الصحاح ټول دلالت کوي علی مسر شنو مرتنا اوس سال سوال کوي کوم ځکه ویلي چې مسر راس مرتنا ګوره د ټول عزا وای ثلاثن ثلاث لاسن وینزل ثلاثن مخ وینزل ثلاثن اخپی وینزل ثلاثن او مسر راس کې ثلاثن نه وای نو پته ولګي د سکوت په معرض د بیان کې دلالت په بیان باندې کوي په خبر پوه شوي هغه خو نو ویل چې مسور اسمه راتن ګوره غسل د لاسونو کې سلاسل غسل د وجهې سلاسل غسل د رجلینو سلاسل او مسور راس کې سلاسل نه وای نو مسور راس مرتن واحده یو ځل عثمان رضی الله عنه پر روایت کې مخکې سلاسل شو نو ټول طرقو کې یو ځل فقط په دې روایت کې د عثمان رضی الله عنه نه نقل کون کې عن عامر بن شقیق بن جمرا عامر بن شقیق ضعیف دی لکه مخکې عبدالرحمن ضعیف عامر بن شقیق ضعیف په اعتبار دراویل ثم قال رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل هذا خبر باندې پوښوي اوس قال ابو داوود ادا لک بر خیال کوي دی حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا اسرائيل دا اسرائيل په تلامذو کې دی يحيى بن آدم خیر کوئی يحيى بن آدم نو یو کوماوی دا عامر بن شقیق ضعیف دی یحیی بن آدم نقل کوي د اسرائیل نه عن عامر بن شقیق بن جمرا عن شقیق بن سلمہ ندی کراغ و مسار رسول ثلاثنا قال ابو داود د دې اسرائیل یو تلمیذ دی یحیی بن آدم د اسرائیل یو بل تلمیذ دی امام وکیع قال ابو داود رواه وکیع عن اسرائیل نو سلاسن نه ده پکار بس معلوم ده چې مسرات کې څه ده توحید ده یوالی ده مسرات سلاسن نه ده پکار حاصل دا شو د عثمان رضی الله عنه په ټول افسر او طرق کې مسرات کې سلاسن نشته فقط دو کې دي او دو کې دوه راویانه ضعیف دي او بل په دې یو راوی کې د چې د یو استاد دو شاګردان دي یو وکیل دی بل یحیی بن آدم دی د یحیی بن آدم ثلاثن وای لیکن وکیل په دې کې هم ثلاثن نه دی ویلي نو بس معلومه ده شو چې قال ابو داود اکثر طرق د عثمان کې د مسرات کې ثلاثن خبره نه ده صحیح نو معلومه ده چې مسرات کې توحید دی ها لاس لوند لاس لوند دی یو ځل لاس لوند کړي او بیا ما سره هغه لوند لاس باندې یو ځل لوند لاس باندې درې ځل کینو مزایقه پکې نشته حکما جدید سره کې نو بیا نه د پکار مسراس مره واحده تنده او بل دا صاحب داویل چې مسرات درې ځل الله سلون کا او بیا پر سر راخ کا نو بیا مسرات نه جوړیږي بیا غسل را جوړیږي نو بیا او دس کې بیا سر وینځ بیا سر مسکای ونی دا سر وظیفه مسارو پاتې کېږي نه بیا غسل به جوړ شي مسانید عثمان رضی الله تعالی عنہ ختم شو اس مسانید علی رضی الله عنه او اکثر مسائل منګه مسائل عثمان رضی الله عنه کې افدا سوې اوس کوم کوم ځای ضرورت راځي دا وضاحت وکړي مسانی دی علی رضی اللہ عنہ کی قال حدثنا مسددنا حدثنا ابو عوانا عن خالد بن علقمه بس دا خالد بن علقمه دی بس دا یادل پکار دی ابو عوانا د دنم سواغت خالد بن علقمه خالد بن علقمه عن عبد خیر عبد خیر لوی تابعی دی شپږ شل کال الله ول عمر ور کړی رحم الله لوی سره دی عدل عدل خیر رحمت الله علیه فرمای قال اتانا علیونا علی رضی الله عنه موږ څخه راغی اروس روایت کې براشي دا مزي کړو سار بیا وی وګورای او تعلیم ورکې تعلیم د صحابه اهتمام معلومی د غفلت نه د پکار ځکه د موز موقوف موز لپاره موقوف علی او دس دی نو عوام ته مخبل مقتدیان ته د او دس طریقې خودنه ولا پکار ده وقد صلى فدعا بتورنا وګورای فقلنا ما يصنع بالتور سكي ابو سرا وقد صلى وما يريد الا ليعلمنا موږ له تعلیم راکې دمرا دا تعلیم د پاره موږ له ابدس طریقه کوي فوتیا بینا نو یو لوک راړل شو فيما هغه کوزه کې وبو دي واپس او یو خانک راړل شو چې او دسو کې فافرغ من البناء علی یمینی سم لاس باندې ګوا چولې فغسل یدی ثلاثا ثم تمزمزا مزمزا وکړو واستنثر ثلاثا استنثار وکړو درې ځله یعنی استنشاق وکړو درې ځله فمزمزا مزمزا یو کړو وانا سرا من القف الذي ياخذ فيه او استنصار کړو دا هغه کف نه چې ګور هغه دې د استنصار مراد دې استنشاق دې لپ باندې خله کې وو په دې لپ باندې بیا پوز کې وو ځکه استنصار په کف سره نه کیږي استنصار په ګوتو سره کیږي او استنصار په خلا سره نه کیږي استنصار په اړو لاله سره کیږي یو ځل ثم غسل رجل اليمنى ثلاثا بي علي منون علي خو درې ځله پیوندلې ورجل اليسرى ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضو رسول الله صلى الله عليه وسلم چا ځا خوخي چا غاوز د نبی اسلام بنځان پوي فهو هذا ورما سره سوزل شو او مزمزی درې سرشاق درې درې ځله مخ درې ځله لاس درې ځله په وینځل اما سرات مره واحده دا د نبی اسلام دی او دغه د احناف دی درې مزمزه درې سرچا جدا جدا نو وضو الاحناف بعلوی مطابق بوضو النبی صلی الله علیه وسلم الحمدلله علی ذلک خوشوی مرتا واحدتا مسدا دا حدیث دا حدیث دا علی رضی اللہ عنہ په طرق کې اول تیر شو مسرات مرتا واحدتا اوس دیمه طریقه دا د مخ کې روایت کې د عبد خیر تلمیذ کو دا خبره د غرض ده د عبد خیر تلمیذ خالد بن علقمه کنه او د خالد بن علقمه تلمیذ کو ابو عوانه اوس حسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائده زائده مو د استاد څه وایي زاهد استاد څه وای خالد بن علقمه مخکې هغه ویلو خالد بن علقمه و دیم وای خالد بن علقمه الحمداني عن عبد خیر قال صلى عتي الغداة سار مزو کړ علي رضی الله عنه په کوفه کې دار الخلافه ده ان ثم دخل الرحبات محلي تراغه رهبيتا فدعا بما نبراړي لغونه فرق دی ثم مساراسو مقدمه ومؤخره مرتان بیا مساراسو مقدمه مؤخره هذا مقدم هذا مؤخر بس ابن امام رحمت الله علیه خبره جوړه شو اخبار الاتبار هذا مقدم هذا مؤخر ادا شی بس دا هم کافی ده خوشوي او ویخته برابر دی پیشنی طالب دی دا چې بیا دا چې بیا ویخته خرابي بس دا خلونه او دا چې کې نو ټول سر به کلاو شي کشف د عورت برات د پردې ځای نه د بازار کې څه کلابدس کې رجال به پکې ضرورت راځي حقوق کې دنه نه یو مسله نه چې کشف دراشي نو مسله نه ده لیکن بهر ان بیا کشف راس مسله ته نه جوړي دا مقدمه و مؤخر مرتان مرتان مشه دا ګره دا دا د خالد بن علقمه ده په دې کې خالد ویل دي او دې مقدمه او مؤخره او مره واحدا علي رضی الله عنه په روایت کې د مسرات یو ځل راغلي اوس خبره توجه ده حدثنا محمد بن مسنا قال حدثني محمد بن جعفر خالد بن علقمه ټول ویلو خالد بن علقمه د عبد عبد خیر شاګر چې تلمیذ خالد بن علقمه دی او امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ رحمت الله علیه وای مالک بن غرفه خالد نے مالک جوړ کړو او د علقمه نه عرفته جوړ کړو سردن امام المحدثین دی او غلطي ګوره د هر چا نه کی خوښوي نو استاد نو می غلط ویلې دی د خالد نو می دی د خالد ته مالک وی او د استاد پلار نو مو علقمه دی علقمه نه عرفتای جوړ کړو خوښوي ادي ابو عوانه سویلو خالد بن علقمه او دې دغه نوم ثابت دی د ابو عوانه نوم دا دا مالک بن غرفتا اصل کې خبره ده شو خیال کوی دی چا ورته وی دی دا ابو عوانه خو خالد بن علقمه وی و چا ورته وی چې د امیر المؤمنین فی الحدیث عبد خیر تلمیز دا مالک نو دا خالد نه وای مالک وای علقمه پلار نه وای بلکې عرفته وای خا خا او خو بیا ډېر لوی سړی نه مانه بغل کې شي ناغم دا قول وکړو دا قول وکړو خروس ته پته ولګي دا چې امام المحدثین شعبه رحمت الله علیه غلط شوی دی نو بیا پر ویډو نه نه ابو عوان خالد بن علقمه نو دا عبد خیر شاګر څوک دی خالد بن علقمه دی خالد بن علقمه دی دا مالک بن عرفته نه دی دا ساو د چا نه شوی دا د امام شعبه رحمت الله علیه شه د غلطی دار چا نه کیږي سمعت عبد خیر قال رایت علینا بما علی رضی الله عنه ولید اوتیا به کرسینا اوتیا به کرسی نو یو کرسی راوسته شو او چې او چت ځای باندې کینی او او دسو کې چټول خلق وګینې نو ډیره خبره او په کرسی باندې ناس ته تکبر نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوائم من حدید کرسی جوړه شو هغه د کرسی د خپې د اوسپنې نه جوړي ابو داود کې راځي رسو نبی اسلام په هغه تشریف کې خدا اوتیا رایت علیا اوتیا بکرسینا وچت ځای باندې کینی چې ټول خلق ته ملګر تخکاری دغه چې تقریر کینو کته کینی تقریر مکو بار منبر توخی خو اوچت چې ټول خلق ویلی وشوي مخکې څوک صفت وای نوم خیر دغه بیځای صفتونه دي نه کوي پښوی افلام کې څه براغلي تاسو ته بیان وکي څه صفاتو کې خلق په اعتماد راشي انجنیر باندې څوک اعتماد نه کوي نو مې نه اخلي دغه پد نه لګي دکان نه راغلي او سملیان ته تقریر کوي پته لګي نه خو بس چې ته هجې کړې بس تقریر کوي ټول علما او محدثین ته نو ما غسل کې ښه خبره نه هغه چې د دکان نه راغلی هغه څه خبره چې د علم کې د علم کړه کنه نه کړو ګرځیدل ډیر دی فقاد علی کنا سپابانی ثم اوتیا بکوز مما یو قزد برا فغسل یده یده ثلاثنا بیا مزمزه وکړم مع الاستنشاق بماء واحد شوافی د پر دلیل شو نو موږ د دې انکار موږ نه وکړ خو موږ غره دي ته و چې مزمزه د پر جدا دري او استنشاق د پر جدا دري د دې موږ هم قائل یو نوزی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه او تاسو کړو لیکن مخکې ګورو ټول روایت کړ شوی دی د علی رضی الله عنه په ټولو طرق کې ما سره څو ځله لري یو ځله په دې روایت کې وقال مساراسه مسو کړو علی رضی الله عنه د خپل د سر حتا لما یقتر ما سکول کول کول کول تر هغه پوری چې ساس کې ونه شوي نو چې ډیر ځله مسه به کړي نو ساس کې ونه شي نه دا کې دي شي یو ځل لاس لون کړه مسو کړه بیا لاس لون کړه مسو کړه بیا لاس لون کړه مسو کړه بیا ساس کې کیږي نه کیږي خبر پوښ ومسرا سو ولم یقتر مسد سر کړو یو ځل باندې لاس لون کړو مسد سر کړو نو قطرات راځي ناراضي دا مسرا سو ځل شو یو ځل حتا لما ما یقتر معنا نه لما په معنا د لم فما راسو ولم یقتر مزه سر وکړو دا چې د مزه سر وکړو چې ساس کې د بوران لې ځکه مزه راز مرتن واحدتن شوی مسه دراش یو ځل بس ثم قال هكذا توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس نبی اسلام او د چې مسراس مره واحده تن دی مسراس ادا مره واحده تن د مصنف دو شیخین شو مسدد ابو توبه او د شیخینو شیخ ابو الاحوص حای تحویل نرست د مصنف شیخ عمر بن عون او بر شیخ ابو الاحوص ملتقا شو سندینو عن ابي ساق عن ابي هيا قال رايت عليانا ما علي رضي الله عنه توضا ثم قال انما احببت ان نوريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم زما دا فخوا چې د نبی له سلام او د استاد څخه ګوره خبر د غرض ده اوس پرې مونږه څومره حدیث شوی طرق د علی رضی الله تعالی عنہ هغه ټول کې مسرات مرتن واحدتن شوی ده په ټولو کې غسل د رجلو نشوي دا او دا ویلي دا د سچاره د نبی صلی الله علیه وسلم خبر دا غرض د پار کوم مسرات مرتن واحده تر شوي دا په ټولو طرقو کې د علی رضی الله عنه په مسندات کې او د غسل د رجلو نشوي دا نو شرط د شرط روایت د خلاف راشي نغروات په کمزوري لکه په ټولو طرقو کې مسراس مرتن واحدتن او په ټولو طرقو کې غسل د رجلین راغله نو شرط یو روایت راشي د دې خلاف نه روایت به یقینا کمزوري وي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى حراني دا مصنف شیخ دی عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد یعنی کوم محمد یعنی ابن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علی علی ما بند عبد الله بن عباس وای ما بن علی رضی الله عنه داخل شو یعنی یعنی ابن ابي طالب وقد احراق الماء درا علی کی چالی رضی الله عنه واړه پولی کړو اوبو تو کړي کنایه ده د وړو بولو کولو نه او دا کنایه خبره ده و مدافعه الاخبثین دا تعبیر کوي اوبو تو کړي ان واړه بولو کړو د دې نه کنایه اوبو تو کړي وقد حراق الماء لیکن حدودو کې د کوم الفاظ راځي کنه دا هغه کنزل وی خو هغه کنزل کور غواړي حدودو کې الته تقبیل الته لمس الته وتی الته احکام بدلی کنه بدلی الته احکام بدلی یو یو یو د زید فلانه سره ناس ته کړي وا نو قاضي ته وای نو قاضي ناس ته کړي نو څه جل شو ځای کنه په بس کې کینی نه راځي سړیو ځای کې دي کې حد سړی نشي نافذ کول البته لفظ به سری لفظ به وای البته کنایه کار نه کوي دا فلان کوي فلان فلانی سره ناس ته کړي وا نو قاضي ته وای څه سزا ده هیڅ سزا نشه خپل کار دی کوي بس کې سړیم کې دی خجم کې دی یو ځای ګرځي او قاضي حدود خو نشي نافذ کولی هلته لفظ سری غواړي هغه لفظ سری کې کنزل وي نو تقبیل او لمس او وتی هلته احکام بدلېږي په خبر پوه شو هغه نور سوزونو کې کنایي الفاظ استعمالول بهتره ده فقال یا ابن عباس الا اوریاک کیف کان یتوزا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه عبد الله بن عباس وی ماتوی چې تا تو نه خم چې د نبی له سلام او د څنګه چې تا تو خم ولی عبد الله بن عباس د نبی له سلام او د نو لیدل ډیر ځله لیدل خو دا اوس بل شانتي او داس دا چې او داس و درته خیم چې هغه او داس ناشنا غوانه تاړو بلیدلې دي دی وجنا یو مجموعي جواب مخکنه ووري امام بخاری رحمت الله علیه سخت تضعیف کړی دی روایت نو دی روایت کې څومره ناشنا ناشنا خبري نو یی دی دا روایت په خپل ضعیف دی خبر پوه شوئ عبد الله بن عباس په لیدلو نبی له سلام په او داس باندې نو د علی رضی الله عنه څنګه وشتاتو ان ناشنا او داس نو امام بخاری رحمت الله علیه تضعیف د دې روایت پر دې انتهای ضعیف روایت غیر قابل حجت غیر قابل استدلال نو بس کوم اشکالات راځي داغه جوابونه ما مخکې نو کړې امام بخاری تضعیف د دې روایت کړ دا قابل حجت نه او کلار به وراواخلي دا چې په مخ باندې و دا چې بنه کوي دې جنا دا چې وای مخله را خلاصول سب الماء علی الوجه ناشنا او د چې دې ذکر روایت ضعیف دی وای سید بن حبان کې غلطی ته هر چاري کې سید بن حبان یو ترجمه قائم کړي سب الماء علی سب الماء علی الوجه یعنی د وګړه اخلاصول غواړي را اخلاصول نشته وګړه واخله په خلار په دې مخ باندې ولا اول فائدہ دا چې متوجین ګڼ نه شي نو توبه دا سره خلاصې پر صاحب لون کی پښوی سب الماء علی الوی مسنون نه په خلار باندې وګوا چول پکار دی دا ناشنا خبره شو کنه دا د غوږ د پاره نوړای کړ دا شي دا غټ ګوت دیش دا شو منډل دا نشنا عمل شو اسحاق بن راوی ویلو دا مسه پکار ده مخکې طرف دا چې مسه پکار ده اروسه دا چې مسه پکار ده اسحاق بن راوی پر دلیل شو کنه اسحاق بن راوی ته وای دا غوږ ممسوح ده لیکن مقصود دا چې بدن په امامینو باندې او بیا زار د د زار د وزنینو او سبابتینو باندې دا چې مسح پکار ده حدیث هغه لپاره دلیل دی لیکن امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ضعیف دی سمال کمای با مې ما اقبل من الزنا ثم الثاني ثم الثالثه مثل ذلك ثم اخذ بكف اليمنى قبضه مما مخوين زل دري زلا درې ځله یو ناشنا عمل وکړ فسبها على ناسيته اې دا شکر واغست دا ستندې باندې واچل نو چې درې ځله مخ انځل بیا وګوره واغست دا ستندې باندې واچل وګوره چې وبای دي دا عمل موږ نه کوو دا دلته عمل ته ناشنا او د حدیث ضعیف دی په خبر پوه شو ها کدا شي چې د یو سره ډیر په ګرمه باندې مبتلا شوی او د چې کولو یا کولو د پاره تندې باندې بو واچل مزاقه پکې نشته دا مسنون طریقه نه فمن تعدى دا تعدی کې راځي درې ځله وینځل دي وزهر وزنه ګور امام اسحاق بن راوی سویلو مخ وینځلو سره دا شو کوي او بیا سر مسه کول سره بیا د دې ګوتو باندې داس مسو کوي نو دا دا مسله ثابت شو لیکن حدیث امام بخاری وی تضعیف کړي ثم ادخل يديه جميعا فاخذ حفنه مما فضرب بها على رجلي رجلي یو لپ پورا واغه څه پخپو باندې واچولو لیکن د پیزار نه خبر راوست نه دا دا یو لپ واچول او یو لپ وو باندې یو لپ وو باندې خپل ځل کی او پیزار کې پکې خپل پروت دی نکی او دا مسا شو شیعگان دلیل چې علی رضی الله عنه مس وکړ امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث قابل حجت نه ده څه ثابت دی خبر پوه شو فضرب وفي النعل قال نو دا مکړه چې دا حدیث شو کې مساله رجلین وای شیا نو دا حدیث په نفسي ضعیف ټول طرق دا علی رضی الله عنه کې سره غلې مساله رجلین ثلاثن ثلاثن قال ابو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي قال في أجاج بن محمد عن ابن جريج ومسى براسي مرة واحدة وقال ابن وهم فيه عن ابن جريج ومسى براسي ثلاثة دا حدیث ختم شو اس قال ابو داود سر یو تعلیق ذکر کوي د علی رضی الله عنه خلیق توجه کوي دا مخکې ټول طرق ته ذکر شو دا علی دا په طرق د عثمان رضی الله عنه کې په دو طرق کې د مسرات څخه راغلو درې لیکن هغه دواړه طرق کې راویان ضعیف دي علی رضی الله تعالی عنہ مسرات کې ټول طرق کې مسرات سو زلاغلو مرتن واحدتن دا خبر یاد شو اوس تعلیقا امام ابو داود رحمت الله علیه د ابن جریج یو روایت نقل کړي قال ابو داود وحديث ابن جريج عن شيبه یشبه حدیث علی قال فی حجاج بن محمد عن ابن جریج ومسابرات مرة واحدة اوس ګره ابن جریج نه کته سند نه ذکر کړي تعلیقا امام ابو داود ذکر کړه ابن جریج نه نقل کون کې عن شیبه د حجاج بن محمد عن ابن جریج حجاج بن محمد ابن جریج اغه سره راځي مسراس مره واحده ابن جریج تلامذ دي یو تلمیذ حجاج بن محمد عن ابن جریج ومسافرات مره واحده ابن جریج یو بل تلمیذ دی وقال ابن واب فيه عن ابن جريج ومسا براسي ثلاثا وردا مخکې طرق ټول چې ذکر شو د علي رضی الله عنه په ټولو طرق کې مسراسه مره واحده ابن جریج یو دو شاگردان دی یو شاگرد ابن جریج د حجاج بن محمد علی بن جریج نلت مصحب راسی مرتن واحدتن او د ابن جریج یو بل تلمیذ ابن وهب ابن وهب چې نقل کوي مذهب راشي ثلاثه مطلب دا شو د علی رضی الله عنه په ټولو طرق کې مسرات مره واحده ها ابن جریج یو تعلیق روایت راځي ناغی کې د ابن جریج دو شاګردان دي یو شاګرد ابن واب او دویم شاګرد حجاج بن محمد چې د ابن جریج په شاګردان کې حجاج بن محمد چې ذکر کوي نو مسرات یو ځل ذکر کوي مرتن واحده او دا ابن واب چې نقل کوي نو مسرات ثلاثه نو دا د علی رضی الله عنه دا ټول طرق د حجاج بن محمد سره موافق دي که ابن واب سره موافق دي حجاج بن محمد سره موافق دي معلوم دا چې ابن واب بل روایت چې ده هغه کمزورې ده نو علي رضی الله په ټول طرق کې مسرات مره واحده بس دا مقصود ده طالب داود کې غرض مداو تعلیقا مخکې ټولو طرقو کې مسره مرتن واحدتن راغلی او د ابن جریج د دو شاګردان یو حجاج بن محمد ابو ابن واب حجاج بن محمد چې نقل کوي نو مرتن واحدتن ذکر کوي او دا ابن واب چې ذکر کوي ثلاث مرات نو طرق ټول دا علی رضی الله عنه مؤید حجاج بن محمد دی او د ابن واب ندی نو دا دا طریقه کمزورې ده هغه طریقه قوي ده نو حاصل دا شي چې حد د علي رضی الله عنه ټول طرق کې مسراس مرتن واحدتن او په ټول صحیح طرق کې غسل الرجلین غسل الرجلین